نن ستاسو د پاره ټول پاک سيزونه حلال کړی شوی دي د اهل کتاب خوراک ستاسو د پاره حلال دی او ستاسو خوراک داغوی د پاره او محفوظ خزي هم ستاسو د پاره حلال دي خو کو هغه د مؤمنانو نوي او کو د هغه قومونو نوي چې ستاسو نه مخکې هغوی ته کتاب ورکړی شوی وو خو په دې شرط چې تاسو هغه ته خپل مہرونه ورکړي او د نکاح په قله کې دا غوي محافظان جوړ شي نه چې آزاد خپل شاوت پوره کوي یا پټ پنا یارانه کوي او چا چې د ایمان په لار باندې د تللو نه انکار وکړو نو دا ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاواني وي